ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو شرنګ کې ژوند ګوري. شنه ګرنېټونه، تراسکوپې او شرنګېدونکې چڼې، سپین کمربند، یو عجیبه ډولي سینګار جوړېږي. هو! ته دې د خپلې لیلا د زلفو تارونه شماره، خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګورګوتي څڼو جلال او جمال ستایم. راځئ! د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ نوي اف ام څخه. محترمو وروڼو! د الله رب العلمين دين او ايمان ته د داخلېدو دپاره الله رب العلمين د لا اله الا الله کلمه کلي ګرځولې ده. علمي، ښوونيزه او روزنيزه خپرونه. راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرايطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندويانو يې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نيولي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الٰه باندې ایمان نه شته دی. د کلمې طیبې مقاصد. د هرې پنجشنبې ورځ په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ راډیو څخه اورېدلی شئ. دغه سعدي مقابله کښې کومه اسلامي عقیده ده، اسلامي احکام دي، هغه ته به د حد پر اشاره کوو. اول رکن د دې سیکولرزم هغه وطنیات دی. ارکان یې ډېر دي، هر یوه ته ته اول و دویم نوم ورکوای شې، خو موږ دي ته ځنه دورو کښې موږ اول اول رکن جمهوریت بیان کړی دی، خو څه بیا وروسته مو وکتلو، سوچ مو ورڅو وکړل، نو وطنیات ته ډېر زیات اهمیت حاصل دی، د وطنیات تردید ته د په مقابله د جمهوریت. د دي څو وجې دي، ښه! وطنیت تردید ته جمهوریت نن زیات اهمیت حاصل دی ولې؟ یو خو د دې وجه دا دی جمهوریت هم بیا ډېر خلک پېژني چې دا یو کفري قانون یا کفري نظام دی څه خلک یې په دین پېژني چې دا یو کفري مذهب دی خو وطنیت کم خلک پېژني ښه ډېر زیات کم خلک چې کوم خلک جمهوریت د کفري مذهب په توګ پېژني نو هغو خلکو کې هم بیا پېنځه فیصده خلک هم نه وي چې هغه وطنیت هم د کفري مذهب په توګ پېژني سیکولرېزم نو مراد ورنه موږ کول وي که نه او څه کومه رابطه یې د تانو کي داخي مراد ثابت کړی او بل په دې واجه چې سیکولرېزم چې کومو شیونو ته شامل دی نو وطنیه قوم د هغو شیونو تقریبا نوي فیصد ته شامل دی نوي فیصد نه کېدای شي ورزیات وي سلو فیصدو ته بلکل ورنژدې وي نو ته همدغه د فطري وطنیت کې کله کله ته باندې وطن یو قومیت وطنیت و قومیت در باندې غالب شي او شریعت باندې ته مقدم کې عملي طور باندې نو ده د اختر دید کې دا خبرې کړي دي هغو ښه ته دا کبیره ګناه دی ښه ځکه چې دا فطري وطنیت کوم دی دا څه خاصه عقیده خو نه لري که نه څه خاصه عقیده وي هغه تر خپله کوي خو دا خو یو فطري غوندې شی دی کله کله در باندې غالب شي نو هغه یوه عقیده او قانون دی چې دا وطن دی، دا د وطن قوانین دي، دا چې کوم قانون سره مقابله راغله هغه به رد کوې، هغه مردود وي دا قبول وي، دا به اعلی وي هغه به ادنی وي. چې دا کومه خبره تا باندې کله کله د تا په خواهش غالب کېده، په شریعت درته غالب کېده، د خواهش په وجې، د نفس په وجې، دا د عربو ملکونه دي نور د منځ کښې ملکونه دي دا زموږ اسلامي وطن دی ته يو سرحد يې اصلي کافرو سره اصلي کافرو سره يو سرحد جنوبي فرانس کښې دی اصلي کافرو سره يې بل سرحد انډونيشيا کښې دی يو جنوبي افريقا او انډونيشيا دواړو کښې دی اسټراليا سره او همداسې څرنګه افريقي کښې کوم کافرو ملکونه دي هغو سره او دې ځای کښې او د یو غټ حقیقت نه نه خبر دي، دا اصل کې خالص د اصلي کافر قبضې ته قبضه یی، د مرتد قبضې ته قبضه نه یی، ځکه چې مرتد خو وطني دی کنه، د دې په ګوره وطن سره خبره ملاو دی، د دي خلکو د داسې کوم غلط فهمي کې دا خلک مبتلا دي، او د وطن لپاره جنګېدونکو خلکو د دې دواړو خبره اصل کې حقیقت کې یوه ده. اصطلاحات نوې ګډه غټ اثر لري اصطلاحات په یوه ځای چاته د کفر فتوا ورنه کړو ځکه که خلکو کښې دا خبره عامه شوې ده د خلکو نه دا خبره وباسو وخت ورکې لګېږي خو اصطلاحاتو استعمال کښې احتیاط هم وکړو او خلکو ورنه د دعوت په طور منع هم کړو نو اصل قبضه خو د قانون و د نظام و د مذهب دی که نه هر مسلمان زمونږ ورور دی خبر شئ په دې که د هر ځای که سپین که تور دی خبر شئ په دې مونږ یو بچي د پاک اسلام سرحد نه منو پرېښی مو دی وطن او قام سرحد نه منو چې کومو د شرعي نظام دپاره او د خلافت اسلامي دپاره د دې باغ د دفاع نه یې د خپلو بدنونو نه یو سیمې خاردار جوړ کړی و او هر چا چې دغه بوټي د اسلام او د شریعت او د نظام ختمول نو هغه یې بیا ختمول او په خپلو وینو باندې دغه اسلام او شرعي نظام یې سمسور ساته هغو ته زما دا پیغام دی او بیا خاص کره زمونږ ملګري الحمدلله موږ خو د دې ځای د خراسان د ټولو مجاهدینو سره څه نا څه تعلق لرو بیا خاص کر د مومندو چې کوم ملګري دي د دې په باره کښې به زه انشاءالله ټولو ته مې اراده ده چې پیغامات ولېږم خو اول پیغام زه د مومندو ملګرو ته لېږم د دې وجې نه چې دا زمونږ نږدې اولني ملګري وو نو مسله داسې وه کله چې په مومندو کښې جهاد شروع کېده په دې نیت باندې شروع شوی و چې شرعي نظام ځکه چې مونځونه او دارنګې نور ټول کارونه په مونځو کښې زمونږ نه دغه عوامو ډېر کول، نفلونه د هغو ډېر وو، تلاوتونه د هغو ډېر وو او نور نېک کارونه او صدقې د هغو ډېرې وې، خو مونږ چې د دغه ملکانو سره او خاصدارو سره جنګ او جهاد شروع کړو، په دې نېت هم شروع کړو چې د دغو نظامونو چې کوم دی هغه قومي عرفونه وو، تړې وې، نرخونه وو او دارنګې رواجونه او رسمونه وو، یا دېموکراسۍ نه جمهوریتونه او سیکولر نظامونه نو په دې اساس باندې موږ جنګ او جهاد شروع کړ چې دلته شرعي نظام نه شته دی، خلافت اسلامي نه شته دی او دارنګې امارت اسلامي نه شته، نو باید چې دا د اسلام ځمکه ده او دا مسلمانان دي چې دې باندې شرعي نظام را شي، د الله ځمکه او د الله بندګان او د الله نظام پرې په کار دی، نو موږ په دې اساس باندې چې کوم دی ټوپک را اخېستی او بیا د مومند مجاهدین ما ته پته ده چې دی خالص او د شرعي نظام دپاره او د خلافت اسلامي دپاره دی چې د اول نه اقدام کړی او د دې و چې کوم ایفو مو زمونږ نو هغه هم د خلافت په نوم باندې او چې کومه مهانه یا درې میاشتې بعد به کومه رساله چې کوم دی تیارېدله هغه هم د خلافت په نوم باندې وه او په دې باندې ډېر مضامین او خلافت چې راځي نو هغه شرعي نظام او د شرعي لارې د طرف نه به راځي او شریعت کښې خلیفه چې کوم دی هغه به قریشي الائمة من قریش او په دې باندې د دې خپل شواهد موجود دي نو زما دغه وروڼو مجاهدینو ته مشرانو کشرانو ټولو ته چې تاسو ډېرې قربانیانې ورکړل نو زه اوس دغه ملګرو ته وایم چې حکومتونه خو څه کوې چې کومو تنظیمونو د اسايس سره څه ناسته خلط و څه ناسته ورسره اړیکې لرلې، د هغو سره یې هم جنګ یې شروع کړی و، د هغې نومونه زه اوس نهلم چې کومو تنظیمونو سره داسې مقابله کړې وه، په دې وجه باندې چې هغوی د حکومتونو سره یا د لښکر سره یا وغیره لښکر طیبه سره اړیکې لري او د هغې سره چې کوم داسې مقابله شروع کړې وه، بیا د امارت چې کوم ګروپونه الله سبحانه وتعالی وایي، ای مسلمانانو! تاسې هغه خبرې ولې کوئ چې به یې نه عملي کوئ؟ دا د الله سبحانه وتعالی د ډېر قهر او غضب او د غصې او د عذاب سبب دی چې یو سړی داسې خبرې کوي چې به یې نه عملي کوي. نو زه دغه وروڼو ته وایم چې مونږ خاصدار وژل او مونږ ملکان وژل او د دغه خاصدارو، ملکانو او د دغه اربکیانو او لښکریانو په مرګ کې زمونږ نه ډېر عوام هم مړه شول، مونږ ډېر شهیدان هم ورکړل، مونږ کورونه هم وران کړل، مونږ چې کوم دی هجرتونه مو کړل زمونږ ښځې او زمونږ ځوانان هلکان او زمونږ ورونه او زمونږ عوام جېلونو ته هم لاړ په جېلونو کښې هم شهیدان شو اوس هم جېلونه ډک دي او هغه سختې پرې تېرېږي نو دا مونږ خالص د دې لپاره چې شرعي نظام را شي او دغه تنظیمونه او کفري نظام او دیموکراسیانې او جمهوریتونه تړې او رواجونه او دغه ملکیانې او دا د ملکانو چې کوم دی قوانین دي دا ختم شي او د الله قانون په ځمکه باندې را شي او مسلمانان یو شي او مونږ به ویل چې سلینډري منو خو بری نوي تنظیمونه نه منو یو نظم بس د الله په ځمکه د الله نظام نو اوس زه دغه وروڼو ته وایم چې د الله د نظام اعلان خو وشو په ټولو شروطو باندې برابر دی او خلیفه په کې هم داسې یو انسان دی چې هغه قریشي هم دی بې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسو کې هم دی حسیني هم دی په ټولو شروطو باندې برابر دی یو غټ مجاهد او فدایي هم دی یو غټ عالم هم دی چې د دغه خلک د قرآن عظیم شان په دغو باندې الله نازل کړی وو، دغه یې د کفارو د عاداتو نه هم خبر وو، رسمونو او رواجونو باندې هم خبر دي او د قرآن عظیم شان په مقصد باندې او د حدیثو په مقصد باندې هم خبر دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو په ټولو حرکتونو او عاداتو باندې دی ښه مهارت او ښه پوهه لري، مونږ خو عجم یو، ترینه لرې یو، مونږ هغه شانته پوهه نه لرو لکه هغه خلک یې چې لري، هغه خلک. الله سبحانه وتعالی زموږ په مشرۍ کښې او دارنګې د خلافت دپاره مقرر کړل او خلافت اسلامي اعلان وشو نو اوس د دغه وروڼو ته ډېر په ادب سره وایم او د زړه نه یې وایم او پرې خپه کېږم زما وروڼه دي چې دا که مشران دي الله سبحانه وتعالی دې موږ سره ټولو مسلمانان را یو کړو چې راشي الله به مشري هم او ډېره کړي الله به ول عزت هم ورکړي او دا رنګې که کشران هم دې د شرعي نظام د پاره یې منډې ترړې وای باید چې دا یو دغه خپله خبره چې دا موږ پرې خلک وژل او موږ دا دعوه کوله چې خلافت اسلامي راولو موږ به الله له څه جواب ورکوو چې دا ملکان ولې موږ مړه کړل چې موږ پرون ملک په دې وجه باندې واژه چې شرعي نظام یې نه مانه، اګر چې ځان ته مسلمان وې او دا یې هم ویل، لاسونه هم ترې موږ کټ کول، په دې نوم چې موږ شرعي نظام راولو، قصاصونه هم موږ اخېستل د دې دپاره چې موږ شرعي نظام راولو، نو دا هم په دې کول چې دا ملکیان یې ختمې شوې، اوس موږ په خپله باندې ملکان شو، په خپله باندې تنظیم پرستان شو، خپله خوښه او دارنګې خپله چې کوم دی قومنداني او مشري او کمانډري په خلکو باندې عملي کوو شرعي نظام ته غاړه نه ږدو نعوذ بالله من ذلک نو مونږ به الله له څه جواب ورکوو بیا دغه علماوو ته او دغه مفتیانو ته او دغه قاضیانو ته چې زه وایم چې یو خو قاضی نه یو غلامان یې که تاسو رښتیا مسلمانان وئ عالمان یې وئ قاضیان او مفتیان یې وئ تاسو نه به د دغه شهیدانو تپوس هم کېږي د دغو کورونو د دغه جیلونو د دغه یتیمانو د دغو کونډو رونډو د دغه برو چې کوم دی، خویندو میندو تپوس به ستاسو نه کېږي او د دې کشرانو تپوس او د دې مشرانو تپوس به هم ستاسو نه کېږي، تاسو د دین ستنې وئ، تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی وارثان یې وئ، که تاسې چېرې په غلطه روان شئ، په غلطه روان شئ، ذلیل او رسوا به شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي شریان په ټولو انسانانو کې هغه بیا ناکاره علما دي چې هغه حق نه وایي او الله سبحانه وتعالی وایي مثال د هغه کسانو چې ذمهواري ورته د تورات ورکړل شوې ده او بیا دغه ذمهواري سر ته نه رسوي په شان د خره باندې دی او الله سبحانه وتعالی وایي په شان د سپي باندې دی نو هسې نه نعوذ بالله من ذلک محترمو علماو قاضیانو مفتیانو طالبانو ټول مسلمانانو هر مسلمان علم لري په لا اله الا الله علم لري نو مسله داسې وکړئ چې په دغه علم باندې عمل وکړئ او تاسو اسلامي نظام او د شرعي نظام چې کوم دی دا سره بیعت وکړئ او رایو شئ دلته چې مونږ وو ټولو مجاهدینو او ټولو کشرانو مشرانو ګوره مونږ ته دا ویلي چې تاسو راشئ او تاسو د دې خلکو ذهن سازي وکړئ چې دا شرعي نظام دی او خلافت اسلامي دی مشرانو هم دا خبره کړې وه، ما ورسره په خپله باندې رابطې کړې او کشرانو هم کړې، زه اوس نومونه نه یادوم، خو ټولو ته اوس په خپله باندې پته لګي چې دا مسله څنګه روانه وه، مونږ چې دغلته وو، نو مونږ چې کله د دېو په واسطه باندې مونږ هم رالو، بیا هڅه مو وکړه، دغلته څه سوالونه هم وو، الحمدلله علی ذلک، زه چې کله رالم، دلته ما په خپلو سترګو باندې حالات ولید، ما یو مفتي صاحب سره رابطه هم کړې وه چې څنګه چل دی، دا شرعي نظام دی او که نه دی، تاسو ولې بیعت نه کوئ؟ نو هغه یې ویل چې دا بلکل شرعي نظام دی. خو اوس یو فتنه شروع شوې ده د امارت سره نو ما ویل چې څنګه چل دی دا جنګ امارت شروع کړی دی که دا اصحا یې شروع کړی دی او دا کوم عوام چې دي دې جنګ د څه وجې نه شروع کړی د دې وجې نه یې شروع کړی چې دې ته وایي چې تاسو شرعي پرده وکړئ او چرچرس کوکناره نشې تماشې ختمې کوي او دا زیارتونه د شرک اډې ختمې کوي په دې وجې باندې غوسه شوي که نه خلافت اسلامي پرې ظلم کوي نو هغه ما ته ویل چې جنګ یقیني اصحا یې شروع کړی کوم چې د ښکته نه خلک راځي په نوم د امارت خپل استاد ته، خپل عالم ته، خپل منځ کښې یو بل ته ماشین ونیسي او ټوپک ونیسي او یو بل وژني، دا خو د یو ځناور هغه سیم نه ده، لا پاتې مسلمان محترمو! هغه ما ته په خبره باندې مفتي صاحب په عمر کښې د الله ډېر خیر واچوي، الله دې په خیر راولي، هغه ما ته وویل چې یقیني دا پالیسي چې ده، دا د مسلمان نه دی او دا اس آی شروع کړې ده، څه کوچیان موچیان یې رالېږلي او هغه د اس آی غلامان دي او جنګ یې شروع کړی، او یقیني دي عوامو چې جنګ شروع کړی په دې وجه شروع کړی چې د دیو کوکنار او ډنګ او د دیو شرعي پرده د دیو په ښځو باندې دغه کوي او د دیو زیارتونه او دیو ته دوی غاړه نه ږدي نو د دې وجې نه جنګ شروع شو نو ما ورته بیا وویل چې ښه مفتي صاحب ته په خپله باندې عالم یې او پوه یې چې هر کله جنګ په دې وجه باندې شروع شو چې دغه خلک خلافت اسلامي غواړي او پاکستان خلک رالېږي او دارنګې دلته د خلافت اسلامي باندې اقدام کوي یا ایران رالېږي او په خلافت اسلامي باندې ګذهر کوي یا دا خلک شرعي نظام نه مني او بغاوت یې کوي او جنګ کوي او سړي شرعي پرده نه مني خو مسلمان نه ټول علما په دې متفق دي چې یو سړی یو زنانه د شرعي پردې نه انکار کوي دا کافر دی د نشو تماشو نه انکار کوي د حرمت نه نو دا کافر دی په دې کښې د چا اختلاف نه شته نو دغه مفتي صاحب ما ته جواب کوي چې دا یقیني خبره همدغه رنګې ده خو ځینې کلونو کالونو باندې چې کوم دی زمونږ ترېنه محرومه شویو کفارو به پرې خور راکړ چې تاسو د دنیا په مخ تاسو مونږ ته خپل نظام را وښیو الحمدلله علی ذلک د دې وخت مجاهدینو د فدایانو وینو کښې الله دونه قدر او قیمت پیدا کړ چې شرعي نظام او خلافت اسلامي چې اوبام هم دا مني چې دا خلک نه سلطنت غواړي نه ریاست غواړي نه کمانډري غواړي نه حکومت غواړي دا زوړ نظام او شریعت غواړي او هغه زوړ دینار او هغه درهم او هغه اوږې او هغه نظام یې بیا چې کوم دی دنیا ته راوړل، نو محترم مو په دې باندې خو کافر هم پوهېږي، ځینې ملګري اوس دا سوال کوي، کله چې اکثر ملګري اول متفق وو، ټول د مومندو ملګري په دې متفق وو، مشران اول متفق وو، ځکه مشرانو مونږ ته ویلي وو چې تاسو راشئ او دا کشرانو ذهن سازي وکړئ چې خلافت اسلامي ته دا ټول مونږ متفق شو، په یو ځل باندې چې کوم دی مونږ بیعت وکړو. اوس د هغه نه وروسته او بیا کشرانو سره موږ چې ملاقات وکړو، ټول په یو خوله باندې، په یو اواز باندې هغوی په دې باندې متفق وو او ډېر خوشحاله وو چې الحمدلله زموږ جهاد کې الله دونه خیر او برکت او وزن پیدا کړ چې خلافت اسلامي راغی نو موږ به ټول په ټوله په یو ځل باندې چې کوم دی بیعت کوو. هر څه چې وو الله سبحانه وتعالی دې زموږ که کمی پېښی معاف کړي، خو اوس ځینې ملګري حصار شول او هغوی بیا څه اعتراضونه کوي، ځینو سوالو اعتراض دا و چې دا پاکستان کې جنګ نه کوي. محترمو زه پخپله په پاکستان کښې وم بیمار وم په اورځ کښې نه په دویمه اورځ به ضرور یو پروګرام د خلافت مجاهدینو کوو خو دا ظالمانې په میډیا باندې نه نشر کوي دویم ځنې خلک دا سوال کوي چې دا ګنې لشکر طیبه ورسره ده نو زه پخپله په پاکستان کښې مو اوله حمله چې کوم دی په لشکر طیبه اوسه پورې چا نه ده کړې او لشکر طیبه جلسه وه هغه جلسه کښې دا پته ورکوله چې دا خلافت اسلامي والا چې دا خلافت اسلامي والا نه دي بلکې دا د بني اسرائیلو شاخ دی او په دغو باندې بیا د خلافت اسلامي مجاهدینو الحمدلله په هغه ځي کښې ګذار وکړو هلته چې کوم دی په کښې شهیدان هم وشولو هلته اوس هم هغه سره که شهید شوی نه نو هغه چې کوم دی ذهني او د زخمي په حالاتو کښې بیا جېل ته لاړ نو مسله داسې ده محترمه مونږ اوس په خپله دلته راغلي یو دا حالات مونږ ولیدل الحمدلله علی ذلک د هېڅ د لشکر طیبه یو کس دلته راغلی اوس هم دلته اسیر نیولی شوی دی الحمدلله علی ذلک امارت نوم یادوي امارت اسلامي خو دا مونږ یو چې الحمدالله اسلامي نظام هم قایم کړی دی او دا د خلافت اسلامي والا امارت اسلامي یو شی دی ځکه شرعي نظام چلولو ته خلافت اسلامي امارت اسلامي وایي نو امارت اسلامي او خلافت اسلامي خو دا څوک چې نظام مني دا خلک دی خو دغه خلک څوک چې غلامان دي د پاکستان یا د ایران یا د چین یا د روس وغیره هو هغه را لېږي او دلته جنګ کوي هغه هغه ته مونږ امارت والا نه یو نو ته امارت اسلامي والا یو که اوس موږ را یو نه شول او ملکونه نیول شوي دي، عراق کې، شام کې، دلته او که یو لس زیات یې ونیو شرعي نظام به پرې قایم وي، نو موږ دا ځایونه نیولي چې شرعي نظام نه قایموو، نو کفري نظام پرې قایم کړو، نو موږ دا خزادار د څه لپاره بیا وژل؟ هلته خو هلته خو شریعت و، اسلام و، هر مسلمان ځان ته مسلمان وي، خو شرعي نظام نه و، محکمې د کفر وې. او ملکانو به فیصلې کولې نو که اوس موږ د کمانډرانو فیصلې کوو د الله فیصلې نه کوو د قرآن او سنت فیصلې نه کوو نو او موږ په شرعي نظام باندې نه را یو کېږو نو موږ به الله ته څه ویو دغه فدایان بیا خرڅ نه شول نعوذ بالله من ذلک د خپلو کمانډرو دپاره استعمال نه شو دغه فدایان چې فدایان یې کوي او دا ځوانان چې دا غورځنګونه کوي او په دې مورچو باندې ورخېژي خو د شرعي نظام دپاره او د شهادت دپاره دې دپاره خو نه دی چې پلانکي دې کمانډري دا شیطان سړی هلاکوي یو دا دنیا پرستي یو دا نفس پرستي یو دا شهرت پرستي دا یقیني بت پرستي ده که چېرې مونږ په دې کښې مړه شو زمونږ اراده دا چې زما نعوذ بالله من ذلک زما پیسې کمې نه شي او زما نوم او زما کمانډري او دا او دا او دا او زما واک او اختیار د دې لپاره مونږ دا قربانۍ نه ورکړي خسرت دنیا والآخره نعوذ بالله من ذلک الله سبحانه وتعالی وایي ځینې داسې خلک دی چې په خپل دین او شریعت او عمل باندې دنیا طلب کوي نو الله سبحانه وتعالی وایي مونږ به ده ته ورکړو او دې دنیا کښې بیا څه کمېږي نه خو په اخرت کښې به د دېو دپاره بیا هېڅ نه وي او دېو چې څه کړي هغه به باطل وي نعوذ بالله من ذلک او ځای بیا یې جهنم دی نو مالهم فی الاخرة من خلاق هسې نه محترمو چې اول د جهنم اور په موږ باندې هلته ګرم نه شي هسې نه اخرت کښې بیا چې کوم دی څه حصه د جنت او پاتې نه شي هسې نه د الله د ډلې نه خارج نه شو او محترمو هسې نه د کافر مرسته ونه کړو د کافر ډله سوا نه کړو من کثر سوا د قوم فهو منهم کافر ټول یو دي مسلمانانو ته او هغوی ټولې خولې مونږ پسې کړې دي او دارنګې ټوپک یې مونږ پسې کړې وو ټول ذهنونه یې مونږ پسې دي او زمونږ خولې او ذهنونه هم بیا په مسلمان پسې او شرعي نظام پسې اوسه پورې موږ فخر کوو د عراق او د شام په مجاهدینو باندې او په خپله زموږ مشهور ویاند استاد یاسر رحمه الله دا بیان کړی و چې میدان د جنګ او د جهاد زموږ عراقیانو ګټلی دی او دا تاسو ته پته ده پېنځه شپږ کاله مخکې دا اعلان کړی او موږ پرې فخر کوو خو چې کله د شرعي نظام اعلان وشو نو اوس هغه مجاهدینو پسې موږ ردې بدې اوس ورسره نه یو کېږو مخکې خو موږ ویل چې موږ ټول یو یو ورور ته په سرت به دوی د کافر چې کوم دی ډلې سېوا کړي نعوذ بالله من ذلک نو هسې نه محترمو د کافر په ډله کښې رانشو او مختورن د دنیا نه لاړ نشو نو زما ټولو مجاهدینو ته اول مشرانو ته بیا کشرانو ته دارنګې علماو ته قاضیانو ته ټولو ته زه د هغوی احترام لرم د هغوی قربانو ته د هغو جرتونو ته د هغو دغه جهادونو ته غذاګانو ته او دا رنګې د حق ویناګانو ته خو اوس ډېر په ادب سره زه دغو محترمو ته ویم زه که تاسو سره ومم څه شر مې در ته نه دی رسولی د خیر که مې وس شوی دی محترمو او د خیر وینا مې در ته کړې ده تاسو ته پته ده که هر څنګه که زما سره دوستان وو که لرې وو که نږدې وو خو ټولو ته الحمدلله دا خبرې مې چې ما وکړې خالص د الله د رضا دپاره بل څه مقصد مې په کښې نه شته دی الله حاضر دی چې په تاسو باندې زما فخر دی او زه په تاسو فخر کوم ستاسې جهادونه او ستاسو جرتونه او ستاسې للهیت مونږ ته معلوم خو اوس هر څه چې د الله نه ویرېږئ د دې قصو قطارو نه ونه وېرېږئ که الله تاسو له څه مقرر کړي او ژوند یې درله مقرر کړی امریکا یې کمولی نه شي او رسول الله حضرت عبدالله ابن عباس ته ویل یاله که ویل دا عقیده جوړه کړه که الله تا ته خیر رسوي ټول دنیا والې نه شي اړولی او که شر درته رسوي نو ټول دنیا والې نه شي نو زه بیا هم په ادب سره دې ټولو مسلمانانو ته او خاص کر دغه ملګرو ته زما دا وینا ده، نصیحت مې دی، طلب مې دی تې او خواست مې دی تې چې دی دې نور تاخیر نه کوې او را دې شي خلافت اسلامي سره دې یو شي بس الله سبحانه وتعالی باجوڼه کې له په دې خیر ورکړي چې هغې صرف اراده د ملګرتۍ د ابراهیم علیه صلات وسلام کړې وه او کربوړی کربک چې دی که نه ملعون چې په اول ګلزار دې ویشته